ګډ تسم ګډ تسم وایا لکه دا لکه وایا کمپنی دا هغه یې کوي دا شیان یې کوي او خیر دا بچی چې کوم ده چې وخور د تعالی لیک پښتو پیګ دا زړه خلک ډیر عجیبای دا ډیر ټینګ زما والده وخت دی وبکی بیا د زوم ما بل ور حافظ ده ما یې ته ملن چې مختم په مړی باندې ناشته زه به تاسو چې یو دا د ګډ زوی راوړه چې علالیکو او خې نن خو تکي وخور چې دا څه وایي هغه مختنه چې مړی خو چینز کلمات ته قاری سره سبا ته بلار شي میله ده چې ګډي زوی براوړي یا د بوزي زوی چې لای راوړي او تنکي چې وي او بیا به سبا کو او خلو دګلی کې به واچو غړو کې مسور کې چې ته خو خو زړه مو خو جيب ما ته څه چې کېدل به زما چیرته چې دومره غړي تاسو خلاصوي چې زه چیرته استاد دومره غوډي خلاصوي ماته لازم ته خالي غوړوي ته پام ده دومره قیمتي اخته دې نه ده پام یا دلز تاره کې وکذا همدا شان تول شاد اذا اذن له الراهن کله راهن ولې اجازه تو کې فی عقله خوراکه همدغه مسله ده وکذلك جميع علماء ټول هغه زیادت چې د رهن حسیس الذي يحدث على هذا القياس چې هغه نوې پیدا شي هغه په دې قیاس باندې په دې قانون باندې على هذا القياس اي على هذا القانون څه پوه شم بیا او د مسلم آباد مولا قال مثلا در ذکر کوي وتجوز زياده في الرهن ولا تجوز في الدين د یو دین په مقابل کې راهین یو ځل یو رهن ورک د همدغه دین په مقابل کې لکوي ها بل رهن ورکړ دا صحیح ده البته چې رهن یو وي او دینونه دوه وي دا د ټیک نه ده نو په دې صورت کې مسله دا ده چې کوم رهن د دین سابق مقابل کې ده هغه مقابل کې برهن وي او دا دوم دین چې دا فی نفسه صحیح ده خو دا رهن په مقابل کې صحیح نه مثلا څه شو وتجوز جائز زیادت قران کې ولا تجوز صحیح نه زیادت په دین کې په مقابل رهن واحد کې نفس دین صحیح ده نفس دین صحیح ده خدا د دین زیادت په مقابل رهن واحد کې دا صحیح نه عند ابي حنيفه ومحمد ولا يسير رهن رهنا بها دا رهن رهن نه ګرځيږي بها په مقابل د زیادت کې د زیادت په مقابل کې رهن نه بلکې رهن د په مقابل یو سابق دین کې ده خو شو مسله بس خلاص وقال ابو يوسف تجوز زياده في دين ايضا لکه پرهن کې زیادت جائز ده په مقابل د دین واحد کې هم د قشانته په مقابل د رهن واحد کې زیادت دین هم څه ده مونږ وايي زیارت په رهن کې صحیح ده مونږ وايي زیارت په سمن کې صحیح ده مونږ وايي زیارت په مسمن کې چې مبيعه ده صحیح ده زیارت په مهر کې صحیح ده زیارت په منکوه کې الکه وایي صحیح ده دا برابر دي صحیح ده پکې او دوه وايي نه ده صحیح دوه صحیح نه ده صحیح خلاص وقد ذکرنا فی البیوع دا مسله په کتاب البیوع د هدايه کې موږ ذکر کړو یی دا ویره دخل ولي ابي يوسف في الخلافيه امام ابي يوسف او د موږ د امام ابو حنیفه او د امام ابو يوسف یا د امام ابو حنیفه او امام محمد د درې امامانو په یو مسله کې اتفاق ده یو کې اختلاف ده زیادت قران کې دا متفق علیه مثلا دوا دروي سوري امامان البته د طرفین مبارکین امام ابو حنیفه امام محمد مسلک دا د زیادت قدیم کې په مقابل رهن واحد دا ور سره وایي هم شرف واره مقابل رهن واحد کې دا جایز نه ده او امام ابو یوسف رحمه الله جایز ده وفي الخلافيه الاخرى فخلافيه اخرنيه کې غیر مسلی اتفاقیه غیر مسلی اتفاقیه دلیل دار ان دین فی باب رهن کسمن فی باب البیع دا دا رهن مون قیاس کوه لکوا دا دین مون قیاس کوه په سمن باندې نو په سمن کې خو زیادت په بیع جایز په نوم بیع واحد په مقابل کې نو دا شان د لکوا په دین کې هم زیادت جایز په مقابل رهن واحد په یوه کې نه په یوه وظیفه کوي دی وای چې بيع په یو سمن باندې وشوله په بعد کې بل سمن ورته مقرر شو نو دا هم الحق په اصل سمن ته مبيع یو الک وسی شول په بعد کې مبيع دوم سیزن شور سره نو دا دوم اول پر ملحق ده دا اول خو مبيع دی یو سمن په مقابل کې نو دا دوم مبيع به هم دا غي سمن په مقابل کې څه شي مبيع شي څه سموله دلته هم دا سره چې اول دین خو صحیح په مقابل رهن واحد دی دا دوم دین به تابع شي دغه اول دین هغه ورته اصل شي اخو د یو هغه دین خو د یو رهن په مقابل کې دا دوم دین به هم دا غیر رهن په مقابل الحاق دا سمع به وشه بالاصل څه شموله دغه علت جامعه ده او په بای کې هم حاجت ده او په رحم کې هم څه ده حاجت ده ځکه چې بای کې هم حاجت کله کې ریسه لکه وای مشتری خطا سوی لکه وای ها زیات روپی ور کړی وی لکه ما بیا کمزوري یا لکه ما ما یې خطا سوی کنه پښتو پیږي لکه دا شانته مشتری نه ډیر روپی وړي پښتو پیږي خطا سو یا کمزور سی او کنه دوه سه پس ورکی دا دلته چې کوم د توثیق نه دی توثیق نه سره دی پښتو پیږي او امکان هم د زیادت شته په ابتدا کې دا جایز ده کې جایز نه چې لکه د رهن قیمت ته نه زیات شي جایزه نو فیتها کان جایزه لکه چې قیمت راه دی دین څه شي جایز یا د دین دین لکه د سن زیات د راه نه زیات مخطوب پې کنه پې ابتدا کې دا جایز ده چې قیمت راه د دین څه شي زیات شي څه سره ابتدا اوس که په انتها کې دا چې دین ور باندې زیات په قیمت راه نه څه نقصان خو نشته پښتو پی او دا هم جاري چې په ابتدا کې لکه قیمت راهن کمی دین سوي زیات په انتها کې دیم چې امکان ته لکه د امکان کو په ابتدا کې ته په انتها کې هم او تاسو فقها وایي الانتهاء اسهل من الابتداء انتها لا اسانه وي لسنه ابتداء پښتو پی تعریف چاول واده کې سخت او چې بعد یو کې به سخت اول چې کله کې کار خلاله پیسې نه لکه سر زر نه لوی مې له پسوي جوړي او سوي کې بیا په ژوندۍ نه په خیر عافیت باندې کوم ده کیږي تاسو پښتو نه پوهیږي لهما طرفين مباركين لدليل ذلك وهو القياس ده قياس أن زيادة في دين توجب الشيوع زیارت په دین کې دا پراهن کې شیوع راولي ځکه مخکې راهن په مقابل د یو زر روپو کې محبوس اوس په مقابل د څو کې بشي دو زر کې بشي نو پته نیم د یو په مقابل کې نیم د بل په مقابل کې نو شیوع په کې را لګرانه تاسو وایي وهو غير مشروع عندنا وزيارة فرعون توجب شيوع في دين او زیارت فرعون کې دا ثابتوي شيوع پسې کې په دین کې په دې کې شو وراله ها وهو غیر معنی من صحت رهن دا خو معنی د صحت رهن ځکه چې تعین پاسمانو کې پس ابن استکشوی په کراسم څه تاوان نه لري پښتو پی خدای او رهن ده دا یو دین ده په مقابل له چا کې دغه یو رهن کې دا زر هم او دا زر هم خبر او تعین په اسمانو کې سم نو تکشوی په کې فرق الله تعالی ته نه ګوره انه شان دار لو رهن عبدا ب 500 من دين جاز جايز کنه جايز وان كان دين 1000 وهذا شيوع في دين او دا شيوع په دين كده پښتو پیږي او شيوع په دين الک په صورت چې دینونه دوی او رهن یوي دا جايز امام ابو حنیفه امام محمد وای په مشوره لري مفت داخلي کینا مفیده نه ده ارتیاز مشوره لري مفت ده ومفیده نه ده وای د مقیس مقیس علیه منس کی الک اوایا اغا علت جامعه پکار وی خو لیکن د زیادت دین په صورت کې علت جامعه د مقیس مقصن علیه د مقیسن علیه سره موجود نه ده ځکه قانون دا ده چې الحاق د اصل الحاق د فرع په اصل باندې کیږي په هغه وخت کې د اصل یا معقود علیه وي یا معقود به وي یا مبيعوي یا ثمن معقود علیه وي چې مبيعوي معقود به وي چې سوي ثمن او په صورت تراهن کې معقود علیه معقود به یا رهن ده یا دین اول ده څه فکر یا دل سو ایا دا چې دا دا دین سره نه معقود علیه نه معقود به ده ځکه دین د عقد رهن چې کوم د مخ کې تیر شوی او قانون دا ده چې معقول معقول معقود علیه معقود به اتحاد زمان پکار ده دلته رهن چې کوم عقد ده کنه دا اوس ده او دین پرون د یا بل ورځ یا پنځه منټه مخکې خوش مسله به بل وجوبه بلکې وجوب د دین سابق دا سابق تعالی راهل فعل بدیل بعد کې براهل تاسو پښتو پیږي ادین کوم عود او املها او کوم موجود نه فعل بسوي راهل دا دا سببي دین به بیا براهل او دلته چې عقد راهل راغلی دا دا معقود علیه عقد راهل چې واقع ده تاسو باندې واقع شوی په دې مرهون باندې په دین باندې وکذا هم دا شان ته یبقى باقی پاتې کی بعد انفساخه ورسره پس کول درهن او قانون دا چې ما قد له ختم شي ما قد به بنوي کما قد به ختم شي ما قد له بنوي بل تراهن بالکل منفسکو بیا هم دیر بدستور الکه پرهن باندې پاتې څه شي مسله به نو معلومیږي چې معقود له معقود به دنه ځکه معقود له معقود به خاصیت دا له خاصه چې معقود به پس شي معقود له بنوي چې معقود له پس شي ها معقود به بنوي په دې صورت کې لکه رهن ختم کا معقود له ورته وای لکه دین وسم پاتې معلومیږي چې معقود به نه کوم شي مسله زم پوي والالتحاق بأصل عقل بدله العقد التحاق چې کیږي په ذات عقد پورې هغه په دوه بدلونو د عقد کې یو معقود له هدا بل معقود به دا او دین معقود له هدا معقود به دا د کوم عقد چې راغلی دراهن هغه د ډیر رستوي بخلاف البيع فخلاف تبي ولا انا ثمن بدل يجب بالعقد دا ثمن یو بدل چې واجبي فقط دا الف معقود به دا او مبيعث نقد نو دې ډول کې زیادت جایز ده ثم اذا صحت زیاده کله چې صحیح زیادت على خارج شران في رهن نو زیادت پر رهن کې سیده رهن چې کوم د کما قدن له ورته کما قد به ورته ما قدن له چې کله موجود وي چې کله سي موجود او چې کله حالات کې ما قد به وي اوس مسله کې په سمن باندې بدل شي اده هم پکې لاړ شي خلاص اذا صحت زياده فراهن وګورم لالو دا زیادت فراهن کې دوه قسمه ده یو زیادت قصدي اختیاري ده یو زیادت غیر قصدي غیر اختیاري ده چې نه د راهن په اختیار کې نه وایم را ها مرتهن په اختیار کې نه د زیادت قصدي فرق په زیادت الکوي څه سره غیر قصدي سره ذکر کوي او تسمى هذه زيادة قصدية يقسم ده على قيمة الأول يوم الخبز وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت الفرق ده على زيادة قصدي ده في جميع الأوقات معتبر وي كمزيد عليه موجود ويملك موجود نوي او کوم چې زیارت غیر اختیاري وو غیر قصدي وو هغه معتبر وو دا به د اول په مقابل چې کوم زر روپی قیمت دی او درې صحیح یک بټه تین دا به د دوم په مقابل کې د زیادت په مقابل پوه شو بس او یختم دین اصلاً فی زیادت ثلث دین ثلث دین چې یک تین صحیح یک بټه او فی الاصل ثلثا دین ثلثونه د دین راځي ته کسر نه پکې ذکر کړی ځکه ثلثا ویلې ښه اکثر چې کوم راځي هغه ذکر نه کړ اعتبارا بقيمه اما اي قياسا بقيمه اما في وقت الاعتبار في وقت اعتبار د قیمتونو کې هغه وخت قبض دواړو وهذا ودا حکم ثابت ده لان زمان في كل واحد منهما زمان په هر یو علاقه د مزید د مزید علیه کې يسقط بالقبض دا سبجیږي په قبض باندې فتعتبر متبريږي قيمه كل واحد منهما وقت القبض خبره اسانه خدای مرک څنګه بس څونه وخت ده دې اوس په دې ولوم لیکل کول خو ټول شپه وتا وي دې خړ اذا ولدت اذا ولدت المرهوله ما تغوش دا شاته یو عامه جاریه ده هغه رهن کړ په زمانه د راهن کې زوی وزیر کاو په بعد کې زیارت پر راهن راغی دا به مونږ به ګورو چې دا راهن دغه عبد مزید تابع د دې ولد ګرځي د ولد به تابع دغه دولت حکم ور باندې جاری کی اگر که زیادت قصدی ده اگر که زیادت څه ده قصدی ده خو اوس زیادت دا تابع ده زیادت ها غیر قصدی شو او که چیرته د راهن دا ولد تابع ده چاو غزور ده ام ده اصل بیا به داغه تابع داغه حکم ور باندې نافذ اسانه خبره تفصیل بس کړ ولې امر هله واذا ولدت المرهونه چې کله وځيګه مرهونه ولدن ها زوی وزګاو یا لور وزګاولا ثم پس نه ان راهن زاد مع الولد عبد زیات ک دی راهن د زوی سره عبد دلت زدت زدت کا یا زدته مع مع ولد الام ها تش عبدا وقيمه كل 1000 قيمه مور د غلام د ولد زر دی فالعبد رهن مع الولد عبد رهن ثلاثه ولد خاصه قیمت ته دی بچی سو ده زر د مور سو ده زر مور خو مړه سوله د مور په انداز باندې دین لاړل باقی دین سو پاتې سو پنځه سو نو اوس دا پنځه سو روپۍ به د عبد او د دې ولد په منځ کې بیا تقسیم شي دوه نیم سو بر یو دوه نیم سو د بل په مقابل کې خو څه مسله باندې څه شي پرور ده ځکه دا عبد تعبیر سو دغه ولد دا یې حکم ور باندې ناپیسو آه. يقسم ما في الولد عليه وعلى العبد او على العبد زيادته دا زيادت صفت عبد د پاره دلته عبارت خطا نه کیږي زيادت به کوم شي دا زيادت صفت عبد العبد زياده العبد المزيد لفظ دا څه ها لانه دا راهين جعل ګرځولې ده هو دغه عبد زیارتا مع الولد سره ده بچي دون الام نه د ام نو د هغه تابع ده د ولد تابع ده حکم د ولد سره نقل کی ولو كان زياد مع الام يقسم دين على قيمه الام يوم العقد وعلى قيمه زياده يوم القبض بس تكسر الخبر دي وشو مساله باندې کله مور تابع یاره څه مسله مور دواړه سوک دیو نو بیا هم 1500 غلام 500 قیمت غلام په مقابل کې 1500 ته ام او که چې ته مور مړس ولا او عبادت پاتو بیا ول 500 په انداز باندې متهم دی نه غواړي د 500 په انداز بدین غواړي او راهیم به مطالبه د عبادت ورکړي پوښ مسله نور څه دی او سرونه خو دوی کو پویږي هم فما اصاب الام ٹھیک سو بس اخرے لی مر کیا